ورکونکې وانستغفروا ربکم وبخنه غواړی در خپلنا ثم توبوا الی بیا راوګرځي الله تا یمتعکم پیدا بدر کی تاسو ته متاع حسنا پیدا خلی لاجل مسمن تر نیټه مقرر پوری ویوتی کل ذی فضل او ورکی هر خاوند د غوروالی ته فضل او د غوروالی دا یا ورکی الله کل ذی فضل هر خاوند خست عمل ته فضل او داغه ثواب او عمل داغه غوروالی چا چې ښه عمل وکړو الله به ښه عمل ورکړي و ان تولوا کدی مخواړو په ان يخاف عليكم ورتوي زيرګم پتا سبحان عذاب يوم كبير د عذاب د ورځې لوي نه الی الله مرجعکم الله تو بس استاسو ته هو علی کل شیء قدیر ده الله پر څه قدرت والا ده الا خبردار انم یثنون صدورهم یقینا اړی دی خپل سینې یستغفو چې پټ شي مينو د الله نه یا د دین مراد صحابه کرام دي یا دین مراد کافران دي دوه معنی دي که مراد د دینه کاپیران چی الای نه میسنو صدور نه استغفرینو نو دیو سکی اړای سینی پیغمبر نه چې پټ شي مينو دی پیغمبر نه دا معنا سر به مخ دې واړو چې پیغمبر ولې دي چې ما ویني نه چې بیا براته دعوت راکړي او که مراد دې نه صحابه شي نو صحابه بچي کله قضای حاجت د پاره کیناستل نو ډیر به ځم کې د جوخ کو ځان په کپړو کې راون غختول چې لکه مونږ به حجاب ښکار نه شو لکه د الله نه به حیا کول الله یعلم سرون ما یعلم انه علیم بذات صدور یقینا الله په دې پرازونو زنو باندې وما من دابه نشته دې زې زنده سر پس مکه باندې الا علی الله رزقها مگر په الله باندې رزق دا غیره امن دونه نه ښه ويعلم مستقر الله په په زید قراری دا غبنه مستودع په زید امانت يخودو دا کوم ځای کې امانت دا يخودي کی کلن په کتاب مبین دا ټولی په کتاب کې ښکارا کتاب نه مراد لوح محفوظ کې یا په علم د الله کې ښکارا وهو الذي الله ذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په زیات ته هم په مقدار د شپږ ورځو وکانه عرشو عرش د الله علی الماء په وو باندې مخکې دی نه د اوبو نه مخکې د الله عرش یو دا فی عما عما کیو عما ستې بس ستې عرب لیبلوکم الله ازمی خی په تاسو باندې ایوکم احسن عملا چې کوم تاسو نه خسته عمل کوي ولئن قلت کتوی انکم مبعوثون یقینا دا زورا پورته بغړی شي من بعد الموت پس د مرنا لا یقولن الذين نخمخ یا خلق کفرو چې کافرانی نه دا نه الا سحر مبین مگر جادو کارا هیڅ سړی مړ شي بیا را مړ دا ټیک جادو دی سړی خاوري چې زری زری به څنګه راځم جادو په زری مرا پورته کیږي نو دا خو کار جادو دی بیا چې سړی دې سره پورته کی ولینا غرنا عنهم کجر مون رسو دین عذاب الی امتین تر یو نیټه معدوده مقرر پوری لا یقولون وی دی ما یا بسو سشی بن کړی دی عذاب لرا ولی ناراضی مړه عذابونه عذابونه نشته بیا دا وی الا خبردار یوم یاتیم پا ورځ چې را بشی دیتا لیس مسروبن نبی اړول شی انم دیونه وهغه به مراګیر بګی دی لرما کانو یا کاروبار خراب شي نه ځپه بچي مړ شي بچي مړ شي یا څه تکلیف راشي بیمار شي دي نو اوس نا امید یاره مړې بس خدای خبر ک بیا دې خشم کفور الله ما سره څه خګړي دي بیا ته نامخ یار سیر شي ولئن دغه شی د انسانو ولئن ذقنا نعما کوسکو د تم خوشالي بعد ذره پس تکلیف نه مستو چې رسد له د تکلیف لا یقولن وی دی دا بس یات لاړه تکلیفونه نه زمانہ مړه په غوډې رغریبو زم پر دې کوټو کې ونازو یې او یو روټي وو صاحب اوس کو مزيدي انه لا داولي ولګي بس مړه په غوا ساده خلکو زلاړم سعودي او دوبۍ کې څه چلو کو زه خو یار مال تر اړم چې هر لاړه منو خلکو زه کول ما ځان له غاړې واغسته منډه ترلې مې شروع کړې پیسې مې وټلې انه لا پریحون دی بیا خوشاله ایمانه مستی کې انکی په خور لا پی کې انکی لا پریحون خوشحالي نه مستی ده په هر کار کې د بیا مستی نه اسراف نه په خور لا پیږي ما دا وکړه ما دا وکړه دا نه تا تا غوړه غوړي الا الذين صبروا مگر خلک چې صبر وکړو او عمل صالحات عمل کې نیک اولایک لهم مغفرۃ دیو د پر بخنه ده او اجر کبیر او بدل ډیر لویا فلعلک تارکون شاهد تپریخدون کې بعض ما یو حایری کې بعض هغه چې تا ته وایي کړی شوی ده وضائق به صدر کو تنګي استا سینه پدی باندې اي یقولو چې وې دی ور دي بدی سو کو شاعر دې سو دې لیونه ستا په دې باندې زړه تنګي ته شاید پریبت دې تر نه پرینه دي زمانه بي تنگ نشي بده لولا انزل عليك انزل ويديو سوي ای یقولو چې وای دی لولا انزل علی ولی ناراضی دی پیغمبر ته کنزور خزانه او جاء مع ملکون یا ولی ناراضی دی سمرګرتوب کې پرشتي چې دا الله رسول لینو پرشتي ولی ناراضی د مرګری دی پرشتي او دویم دا چې د ډله ټپل نشته نه په کار چې پرشتي د امداد لراله کنه ګوره زموږ مشر ته ګوره څومره خلک یې وسره انما انت نذير الله وي ته يرون کې والله على كل شيء وکیل الله دې پر ذمہوار ام یقول رب تراه بلکې وای دی بلکې وای دی د ځان جوړ کړی دی قران محمد رسول الله قل ولا توي پاتو راړي بیا عشر سورین لا سورتون مثلی دی پشان مبتریات د ځان جوړ کړی شي تاسو لس غټ غټ خاندانونه چې ما د ځان جوړ کړی تاسو ټول خاندان یو یو سورت راړي دی ویل موږ نشو اورګه موږ د خپل بابا غانو نه امداد وواړو ودعو من استطاعتم الله رب مدد کوي څومره چې طاقت کیږي علاوه د الله نه ان کوم صادقین کې تاسو رښتینی فإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدیو خبره قبول نکړه تاسو فعلموا پوجي انما انزل بعلم الله یقینا نازل شوی دا قران په علم د الله باندې چې ته قران علم د الله دی او الله ته پته و چې ته لایق د دې قرآني نو ځکه تعالی درکړې دی دا معنا ده وان لا اله الا هو خبره پکې څه ده خبره په قران کې ده لا اله الا هو نشته دی بل مددگار حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه الله دی حال انتم مسلمون اي تاسو منون کی من کان یرید الحیات الدنیا سو چې اراده کوي چې دند دنیا وزینه تا ډل ډول ډول دا دنیا نو فی لینو پر بور کوم د په دنیا کې اعمالهم بدل د عملونو دی په دنیا کې وهم او دی او پیا په دې دنیا کې لا یو خصون کمه به نه کړی شي د عملونو نه اولائک الذین دا کسان چې لای سلام نه بجید بارا فی الاخرته په اخرت کې لنار مگر اور ولې دنیا او څه غلط کار دی د ایمان دا ده من کان یرید الحیات الدنیا ازو چې اراده کوي په عمل د اخرت باندې دنیا وزینت او ډول ډول نو فیلم پورا ورک ورکی الله دیو ته اعمالهم بدل د عملونو دیو فیا په دنیا کې هم او دی وی فیا په دنیا کې لا یبخسون کم منکړی دی دنیا د دیو د عملونو بدل دین باندې دنیا لټی اخرت به عمل نه پورا ورکم او دا خلق لیس لهم بالاخره الا النار نبی دی بار په اخرت کې مگر اور دغه چې د دیني ذریعہ د دنیا وګرځوله کتاب له وټ ورګي اسلام راولو او مقصد یې سي اسلام آباد دی وهابه ته ما سنو برباد دی هغه چې دی وکړي دی په ابدیدونه کې وباتلون او به کار دی ما کانو عملونه هغه چې دی وکول بس دی